کتاب ورکړی وو او هغه مو د بنی اسرائیلو د پاره د هدایت ذریعہ جوړ کړی و د دې خبرې د تاکید سره چې زمانه بغیر بل څوک خپل وکیل ما جوړ وای ذریه من حملنا مع نوح انه كان عبدا شکورا تاسو د هغه خلکو اولاد یې چې مونږه د نوح علی السلام سره اخر دا چې کله پاغه دوانو کې د لومبۍ سرکشۍ موقع راغله نو اے بنی اسرائیلو مونږه ستاسو مقابله ته خپل داسې بندگان راپور تکړل چې هغوی ډیر زورور وو او ستاسو ملک ته درننوتل او هر طرف ته خوارو شو دا یو وعده وا چې خامخا به پوره کېدله بیا چې کله د دویمې واده وخت راغې نو مونږ در باندې نور دشمنان مقرر کړل د پاره د دې چې تاسو د مخونو ګونې ورانې کړي او مسجد یعنی بیت المقدس ته هغه شان ورننوځي لکه څنګه چې مخکې دشمنان ورننوتی وو او د قیامت په ورځ به مونږه داغه د پاره یو خط راوباسو چې هغه به د غړېدلې کتاب په شان وویني اول ولا عمل نامه خپل نن ته د خپل حساب کولو د پاره په خپل کافیه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه او څوک چې بیلاری شي نو داغه د بیلاری کېدو وبال هم پاغه باندې دی هیڅ یو بار اوچتون کې با د بل بار نه اوچتوي او مونږه عذاب ورکون کې نه یو تر سوچ مونږه خلکو ته د حق او د باطل په منځ کې د فرق خودلو د پاره یو پیغمبر اونلیګو کله چې مونږ د یو کلی د هلاکولو اراده کوو نو مونږ د هغه کلی خوشحال خلکو ته حکم وکړو او هغوی په هغه کلی کې نافرمانی شروع کړي پس داغه په هغه کلی باندې د عذاب فیصله وشي او مونږ یې تبا کوو انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا خو وګورئ په دنیا کې مونږه یوې ډلې له په بل ډله باندې څنګه فضیلت ورکړې دي او په آخرت کې به داغوی درجه نور هم زیاتې وي او داغوی فضیلت به نور هم زیات وي د مور او پلار سره ښه سلوک کوئ که ستا سره په هغوی کې یو یا دواړه بوډاوالي ته ورسي نو اف قدر لورته هم مه وایه او مه ورته رد جواب ورکوه بلکې په ډېر ادب سره ورته خبره کوه او په نرمۍ او په رحم سره د هغوی مخې ته ټیټ اوسه ان قتلهم كان خطا كبيرا خپل اولاد د غریبۍ د وجنا موجنه مونږ به هغه له هم رزق ورکو او تاسو له هم په حقیقت کې دا غوي قتل یو لوی خطا کار دی خو په حق سره او څوک چې په ظلم سره قتل کړی شوی وي داغه ولی ته مونږ د قصاص د مطالبه حق ورکړی دی نو پکار دی چې هغه په قتل کې د حد نه وا نه وړي داغه مدد به وکړي شي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وو اسمانونه او زمکا او هغه ټول سيزونه کم چې په زمکا او اسمان کې دي بیانوي یو سیز داسې نشته چې داغه د هم سره داغه تسبیح نه بیانوي خو تاسو داغوی په تسبیح نه پوهیږئ حقیقت دا دی چې هغه ډیر صبرناک او بخون کې دی او دا غوی په زړونو باندې داسې غلاف جوړو چې هغوی بیا پس پوهیږي نه او دا غوی په غوګونو کې درنواله پیدا کوو او کله چې ته په قران کې یوازې د خپل رب ذکر کوې نو هغوی په نفرت سره مخ اړوي نحن اعلم بما يستمعون به اذ او کله چې په خپلو کې د یو بل سره د غوږ خبرې کوي نو چې هغوی څه وایي دا ظالمان په خپلو کې وایي چې دا یو سړی دی چې د جادو اثر پرې شوی دی او تاسو ورپسې روان یئ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وګوره څنګه خبرې دي قل عسى ان يكون قريبا دوی ته وایا تاسو کو کانی یا اوسپن هم شي یا د دین هم زیات سخت سبل سیس شي چې داغه ژوند کېدل تاسو په خیال کې ګران وي بیا به هم تاسو ضرور را پاسئ هغوی به خامخا تپوس کوي چې څوک دی هغه چې موږ به د ژوند طرف ته واپس راولي کو هغه اوغاړي نو په تاسو به رحم وکړي او کو اوغاړي نو تاسو لبا عذاب درکړي او اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږه ته د حواله دار په حیثیت نه لګلې وربك اعلم بمن في السماوات والارض چې ستا رب دا خلک په ګیره کې اغستلی دي او دا سو چې مونږ تا ته اوس خو دلی دي دا او هغه ونه چې په هغه باندې په قران کې لعنت شوه دی دا مونږ د دې خلکو د پاره بس یو فتنه جوړه کړی دا مونږ د خلکو لا بیا بیا خبرداري ورکو لیکن هر خبرداري د دوی په سرکشي کې زیاتواله راولي چې کو الله مو په وچه باندې پزمکه کې ورننه باسي یا په تاسو باندې کاڼي ورون کې طوفان راولي او تاسو څوک حمایت بیا اونم ممای چې داغونه مو بچکړي او آیا ګنستاسو سره دا هیڅ فکر نشته چې کو الله مو بیا په سو وخت کې سمندر ته بوزي او تاسو د ناشکرۍ په وجا په تاسو باندې سخت طوفاني هوا راولي او هغوی لمو په وچا او په بو کې سورلې ورکړي او هغوی لمو د پاکو سيزونو نه رزق ورکړو او په خپل ډېرو مخلوقات باندې مو ورلخکاره فوقیت ورکړو يوم ندعو كل أناس بإمامهم چې موږ به د انسانانو هر ډله داغوی د پېشوا سره راو غواړو په هغه وخت کې چې کوم خلکو ته خپل عملنامه په خی لاس کې ورکړې شو نو هغه به خپل عملنامه لولي او په هغه باندې به د زره هم رضیاتې نکېږي او څوک چې په دې دنیا کې وډوند اوسېدو هغه به په آخرت کې هم وډوند وي د پاره د دې چې ته زمون په نوم باندې د خپل طرف نه د دروغ سو خبره جوړ کړي او کچری تا داسې کړي وي نو هغه به ضرور تو خپل دوست کړي وي او کچری مونږه تو مضبوط نه وي ساتلې نږدې وا چې ته دا غوي طرف ته سونه سو ټټ شوي وي لیکن کتا داسې کړي وي نو مونږه با تا ته په دنیا کې هم د دوچند عذاب مزه درخودلې وي او په آخرت کې هم لیکن کو دوی داسې وکړل نو ستانه رستو به دوی په خپل دلته د زیات وخت لپاره پاتې نشي سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا دا زمونږ د کار مستقله طریقه ده چې د هغه ټول رسولانو په حق لمو استعمال کړی دا کم چې مونږه ستانه مخکې لګلی وو ورته وایا چې کو انسانان او پیریان ټول رایوځي شي او د دې قران پشان د یو سیز راوړلو کوشش وکړي خو را به نه وړي اگر کو هغوی ټول د یو بل مددګاران وي ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر خو اکثر خلک په انکار باندې ټینګ پاتې شو او ویل مونږ ستا خبره تر هغه پورې نه منو تر سو پورې چې تو زمونږ د پاره د ځمکې نه یو چینه روانه نکړې یا ستا د پاره د کجورو او د انګور یو باغ وي او تو پاغه کې نهرونه روان کړې یا تو اسمان ټوټه ټوټه کړې او په مونږ یې راو غرزوي لکه څنګه چې ستا داوا ده یا الله او فرښتې مونږ ته مخامخ راولې یا ستا د پاره د سرو زرو یو کور جوړ شي یا ته اسمان ته اوخېږې او ستا په خطو باندې به هم مونږ تر هغې پورې یقین نه کوو تر څو چې ته په مونږ باندې د برنه یو لیکلی خط نازل نه کړې چې هغه مونږ په خپل اولولو اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا پاک دې زما رب آیا زه د یو پیغام راوړونکي انسان نه سیوا نور هم سیم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا آیا دوی نګوري چې کم الله زمکا او اسمانونه پیدا کړی دي هغه د دوی غوندي د خلکو پیدا کولو قدرت ضرور لري هغه د دوی د راجم کولو د پاره یو وخت مقرر کړی دی چې دا غیر اتل یقیني دي مونږه موسی علی السلام لا نه نخي ور کړی وي چې صفا بخ کارې دلې اوس تو پخپلا د بنی اسرائیلو نه دا تپوس وکړه چې کله موسی علی السلام هغه ته راغې نو فرعون ورته دا ویلی وو چې اے موسی زما خدا ګمان دی چې پتا جادو شوه دی تا ته ښه معلومه ده چې دا روښانه نخې خو د اسمانونو او د ځمکې د پروردګار نه بغیر بل چا نه دی نازل کړي او زما خیال دا دی چې اے فرعونه ضرور پتا باندې یو مصیبت راتون کې دی فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا دا قران مونږ د حق سره نازل کړي دي او هم د حق سره دا نازل شوه دي او اے نبی صلی الله علیه وسلم مونږ ته د نور څه د پاره نه بلکې د دې د پاره لېګلې چې منون کله زیره ورکړه او نه منون کله خبردارې ورکړه کو تاسو دا منئ او کو نه منئ کوم خلکو ته چې د دین مخ کې علم ورکړې شوی دی هغوی ته چې کلا دا اورول کیږي نو هغوی پړمخې په سجده پریوزي او وایي چې پاک دی زمونږ رب داغه وعده خو خامخا پوره کېدونکي وه